دوی ته چې هر تازه نصیحت د خپل رب د طرف نه راځي هغه په مشکل سره اوري او په لوګو کې اختوي د دوی زړونه په نورو فکرونو کې مشغول دي او ظالمان په خپل کې پټي د غوږ خبرې کوي چې دا سړی خو اخر ستاسو پشان یو انسان دی سمرا ظالمان کلی دي چې مونږه ریز مریز کړل او دا غینه رستمو یو بل قوم را اوچت کړو نو هر کله چې هغوی زمونږه عذاب ولیدو نو دا کلی نه په تختې دو شروع کړه ورته ویل شو تختې ما واپس لا شیخ خپل کورونو ته او د عیش هغه سامانونو ته چې تاسو به پکې آرام کولو شاید چې تاسو نه تپوس وکړئ شي فهم معرضون آیا دوی هغه پرې خو دې دي او نور خدایانه جوړ کړی دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې راوړې خپل دلیل دا کتاب موجود دی چې پکې زما د زمانه د خلکو د پاره نصيحت موجود دی او هغه کتابونه هم موجود دي چې پکې زمانہ د مخکنی خلکو د پاره نصيحت موجود وو وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون کوم خلکو چې د نبی د خبرو منلو نه انکار کړي دي آیا هغه غور نه کوي چې دا ټول اسمانونه او زمکا د یو بل سره پیوستو بیا مونږه هغه جدا کړل او د اوبونمو هر ژوندې سیس پیدا کړو اصل خبره دا ده چې مونږ د خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته د ژوند خخه سامانونه ورکړل ان تر دې پوري چې په دوی ډېر مده تیر شوه نو آیا دوی ویني نه چې مونږ زمکه د مختلفو طرفونو نه راکموو نو آیا ګینه دوی به غالب شي قل انما انذركم بالوحي انهم كانوا قوم سوء فاسقين او لوط علیہ السلام لا مونږ حکم او علم ورکړو او هغه مو دغه کلی نه بچ اوستو چې خلکو به بدکاریانی کوله په حقیقت کې هغه ډیر بدکارا او فاسق قوم وو مونږ داغه دعا قبول کړه او هغه او داغه کور والمو د لوی مصیبت نه بچ کړل او داغه د قوم په مقابله کې مو داغه امداد وکړو چې هغه زمو آیاتونه دروغ ګڼلی وو هغه ډیر خراب خلک وو نو مونږه هغه ټول غرق کړل او دا نعمت مونږه داود علی السلام او سليمان علی السلام لور کړو یاد کړه هغه موقع سو وخت چې هغه دواړو د یو فصل په مقدمه کې فیصله کوله چې د شپې پکې د نور خلکو بيزه خورې شوي وي او مونږ د هغوی عدالت په خپل لیدلو په هغه وخت کې مونږه د صحیح فیصله کولو پوها سليمان عليه السلام لور کړه حالکه حکم او علم مونږه دوانو لور کړي وو د داوود علی السلام سره مونږه غرونه او مرغان مسخر کړي وو چې تسبیح به ویلا او دا پوه او دا د حکم او د علم نعمت مونږه ایوب علی السلام لور کړی وو یاد کړه کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې ما ته بیماری لګېدلې ده او ته د رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکې یې مونږه د هغه دعا قبول کړه او هغه ته چې کم تکلیف وو هغه مونږه لري کړو او هغه لمو صرف داغو هغه اهل عیال ورنکړل بلکې داغه هم رمو ورسره نور هم ورکړل د خپل خاص رحمت په تور او د پاره د دې چې دا یو نصيحت وي د عبادت گزارو خلکو د پاره وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من او زکریا علیہ السلام لا کله چې او خپل رب ته आवाज وکړو چې اے پروردګارا ما یوازې مفرق دا او بهترین وارث هم تیه نمګه داغه دعا قبول کړه او هغه لمو یحیی علی السلام ورکړو او داغه قزمو داغه د پاره روغ کړه د خلکو به د نیکۍ په کارونو کې منډه وهاله ان تر دې پوري چې کلا یاجوج او ماجوج پرانستې شي او د هرې لوري نه هغه راوځي او د حق وعده د پوره کېدو وخت رانږدې شي نو یو دم به دا خلکو سترګې بټي راوځي چا چې کفر کړي وو وای با چې هاي زمونږ کم نصیبه مونږه د دې بد انجام نه په غفلت کې پراته وو بلکې مونږه خطاکار وو هغه ورځ چې اسمان به مونږه داسې راون غاړو لکه چې په تومار کې د کاغذ پانی رانغستل کیږي لکه څنګه چې مونږه اول ځل د پیدا وخت ابتدا کړی و دغه شان به بیا دوباره پیدا کړو دا یو وعده ده زمون په ذمہ او دا کار به مونږه خامخا کوو او په زبور کې مونږه د نصیحت نه رستو دالی کلی دی چې د ځمکې وارثان با زمونږ نیکان بندگان وي په دې کې یو لوی خبر دی د عبادت گزارو خلکو د پاره وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين او په هغه خبر هم کوم چې تاسو په پټه کوی و ان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين او زما خدا خیال دی چې شاید دا تاخير تاسو د پاره یو فتنه ده او تاسو له یو خاص وخت پوري د مزو کولو موقع درکړي کیږي او اے خلکو تاسو چې کمی خبرې جوړوي داغه په مقابله کې زمونږ پروردگار چې رحمان دی زمونږ د پاره د امداد ذریعہ ده